شپې بوتلو په تیاره کې پتوي دی ان اسری بعبادی بوز د شپې بندگان زما فضرب لهم وادیو د پارا طریق لار پلواری په دریاب کې پمسا یا بسن و چلا تخافو مې ریږي د ډوبېدلو نه درکن د غر کېدلو نه ډوبېدلو نه تخشا مې ریږي د دشمن درا لاندې کېدلو نه چې دشمن بم راګیر کی راګیرولو دشمن نه مې ریږي دا کوم زمکه دا چې یو ځل انور لیدلې بیا نه لیدلې دا د قسم کنه موسی علی السلام په امسا باندې دریا بو او بو درې دي دی خسار سخت ټیم کې تلل کنه پور وته نور مکه ولې کېدل بیا په دریا بي بیا نه لیدلې غر کې متابعي واقع شي یا بنی اسرائیل اے د یعقوب علی السلام مولا د قد انجیناکم یقینا ما خلاص کړی تاسو من عدوکم د دشمن تاسو نه ووعدناکم او وعده کړی د موږ تاسو سره جانب التور الایمن فترد توی کوی تور علی ایمن چې خی طرف د موسی علی السلام ونزلنا علیکم المن او راولې ګل موږ تاسو ته المن والسلوى بالکل جو کیر د قشې نه نو او بالکل به پراته دی په ځان را غونډوله او خوړل به او بار دغه پسی خو هو پسی عظیمی ده پاره خو شیخ خلک رستو خوري ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا خري من طيبات ما رزقناكم ویلی ورته مونږ چې خوري پاک هغه نه چې مونږ درکړي تاسو ته ولا تطغوا في سرکشي مکوي پدې کې سرکشي سوا چې دا ناشکری وکي تاسو د دې رزق او ناشکری تام سرکشي و پکې چې دا رزق تاسو څه کوي ضایع کوي لکه اوس چې خلک په دې غضب اخته شوي دي ولا تطغوا سرکشي مکوي په دې کې بل چا ته نسبت مکوي دا هم تقیان دی تطغو فی سرکشي پکې مګوي سرکشي کول پکې دار چې دی ته اغلا به نه کوي هر ورځ به تازه تازه راځي دی سبا پته نه لګي پټولې شروع کړو غوخي به مخکې نه بدبوي کې دی دغه وخت نه رسته بدبوي شروع کړو فیحل علیکم نور را بشي پتا اوس باندې غضب زما غضب و مې يحلل علی پچا جنا راغه غضب زما غضب فقد هوا نو دی علاق شو و هوا هوا سپک شو کنه و انی لغف هوا ته هوا زکه هوا ته نه وته له سره سپک شي و انی لغفار ویل الله یقینا زبخون کیم لمن هغه چا ته تاب چې تو وی وستا اته بر او ګرځید و امنو ایمان راوړو عمل یو درست ثم اهتدى بیا کلک شو پیرید باندې وما عجلك عن قومك يا موسى موسی علی السلام چې خپل قوم نه بیا کسان بوتل راځي د الله ملاقات لزو ال د جلال نو هغه ته تاسو راځي موسی علیه السلام لک تیز تیز لاړ مخکې غر ته وما جلک ان قومي کې یا موسی سشي په تلوار تر اوسې د خپل قوم نه موسی علیه السلام قال او مولای ویل موسی علیه السلام هم دیو اولای دغه دی اعلی ذری روان دي زما په نقش قدم ما پسې دي یا کوم چې پریخي نو هغه مبارک الله وته ته ولې تلوار باندې را لې هغه خلق دی هلته پریخو هغه دغه زما تابعدار دي تو عاجل دوی لکه ما تلوار کو تا تر په زما لې ترزا چې ته خوشاله شي زمانہ قال الله ویلی پاین قد پتنا قومک یقینا امتحان کې وغورځو مونږ ستا قوم من بعد کې پس ترات له استادان استانا واظلهم سامری گمراه کړ دی ولر سامری یا یاسین دې کې څه ورمړو هغه خټین هغه گمراه کړ او اوس هم دي خلکو کې قاعدت دي ټول شل دیرس کاله به ته یو واحد مسله بیان کی قران مو ته بیان کی چا دې لاړ نو بل ورځ بدعتي براغلي دی باغه ته وي دا داغه نه خمولا دی دق بن اسرائیل کنه دا شی بیماری بګی دا وای لیسل معاینه لیسل خبرو کل معاینه ندی اوریدل بشان دلی دلو باندې موسی علی السلام ته ال تعالی ویل چې موسی قوم دې گمراه شوی دی خو موسی علی السلام سو دومره اثر په نه کېدو چې دلته راغی وی لیدل نو نو موسی علی السلام په ډیر غصې نه او د خفګان نه هغه تختې ته نه لاس نه وغورځې دي او ورمن نکړي رور یې راونیو چې داسې چل شي تا مثلا نه بیان کړی او ولې داخله ګمراه شي او بس بیا پسې ورغه سامبره مخ سره هغه ته خیره وکړي او هغه څخه زر وسې زلو چې وس دې بر شو د شرک او د بدعت او د بی دیني کارونو لاس ورواچوا ورانېږي دا د موسی علی السلام او د ابراهیم علی السلام سنت دي پرجا موسی او پس موسی علی السلام خپل قوم د غزبان غسو اسفن دک د غمنا قال یا قوم ویل زما قوم لم یعیدکم ربکم ای الله اوس نو کړی تاسو سره رب تاسو وعده حسن الله اوس خيستا افتوال علیکم العاد ای وګد شو په تاسو باندې غنیټه ام اردتم که تاسو اراده وکړه یحیل علیکم چې نازل شي په تاسو باندې غضب من ربکم غضب درب تاسو نه پخلبتم موعدي تاسو خلاف وکړي زما دا وادي ما خو زر اعظم به تاسو زما راتلو پر ټینګ نشوي قالو دی ویل ما خلبنا موعدک خلاف نه کړې موږ ستاد لوز بملکنا په خپل اختیار مون خو دسی نو پوجی کنه دا ستامن خلاف کو دا خو دې سامری مو ته چلو خو دو ولکن حملنا زارن لیکن مون پورته کړیو او زارن هغه کالی من زینت القوم نو ډول ډال د قوم دچا د قوم کافر فقذبناها نو غرزول غلر مون پور کی په کذالک د غرن کې الق السامری او غرزول سامری موسی علی السلام خو لاړ نو دلته دغه بریلې راغې او د تقریر وکړي چې تاسو ته پته تاسو ځان نه بزرګان جوړ کړی دی او عقیده عقیده کوي موږ موحد شیطان هم غټ موحدو دي سی وته وی خلکو څنګه غټ موحد ولی الله پاک ته سیده کوي زه انسان ته سیده کوم ادم ته سیده نه کوم غټ موحد نه وسه ځان ته موحد موحد وي الله بندګانو دغه خبره پریری راځي زه د لار خېمه کنه دا تاسو چې دا کوم منځونه او د سونه کې دا نه قبلي کې دا پردي سونام راوړي در سره ده دې کې پردي یورو په حرام نه موږ او د سې نه قبلي وځي چلو ګو او دا ډیر خيسته لستون کې تورات ولې او چې چل پیو وې دا سې زر غواړي دا خو د کافر مال له دا زرګره مرامي مزه خلکو هم اور بلکو کالیه ورته ورته د مور اردن خلک چې نه لاړل دی ولګي دوه هولي شو دې ته نسخه جوړ کړ دریا ته کړ را بنان دی وټول ته غړېدل او ته دا الله پاک تل موسی خواله موسی موسی علی السلام د الله خواله لاړو او الله پاک څه شو ته موسی علی السلام خواله را لپاره لار کې دواړه د یو بلنه تیر وتل او یا پیر سه باندې جذبه راځي دی وو ته ټوپونو باندې شوی فقذبنا نو غرزول من فقذبنا نو غرزول غلرخ دواړو یو بل نه ير شو دي افلا يرون الله وی دی نګوري الله يرجع الیم نشي واپس کولای دغه څخه دی او تقولن وینا ولا يملك لهم دا څنګه خدای دې خبرې نشي کولای ولا يملك لهم اختیار نه لري د پر ضرر د لری کولو د تکلیف ولا نفع او نه د پیدې ور کولو ولقد قال لهم هارون الته سوال عبد جارون السلام مثلا نه بیان کړی جواب یقینا ویلی او هارون علیه السلام من قبل مخکی یا قوم مخکی دراتلو د موسی علیه السلام نه یا زما قوم انما بتنتم به یقینا تاسو په امتحان کې وګرځولې شوي و ان ربکم الرحمن رب تاسو مهربان ذات دې داس خینه دې پتبیونی زما تابعداري وکي واتیو امر یو منی زما خبره قالو دی ویل لن نبر علی مشبی مون پدی باندې را پړن عاکفین را پړن حتا تر دې پوری یرجع الینا چرشی مونږ ته موسی موسی علی السلام موږ ستا خبرې نه منو چې موسی راشي بیا به ګورو موسی علیه السلام هارون علیه السلام ډېر نرم دیو چې هارون راشي موسی راشي بیا به ګورو چې څنګه چل دی اورګه موسی راشي قال یا هارون چې موسی علیه السلام راورسید نو سم دسی د هارون علیه السلام ته پوسو خاطر چې ما پرې غوې دلته چې زما په ځای به د درس کې تا کړ درس کړه دې کدا دې چل کړه قال يا هارون ورته ویلی هارون ما منکت څه شي من کړی ته اذا رايتم کله چې ولیدل تعذير ظل جو گمراه کېدل الله تتبعني زما تابعداري دی ولنه کولا یا معنی دا اے ما چې څنګه بیان کوم دسی بیان به ته کړی وګنه موسی عليه السلام په غیبونه پویلو دویم دا الله تتبعني تا تابعداري ولې نه کوله زما الله تتبعني ته ولې نه راتلې ما پسې دا خلک گمراه کېدل نو ته په ما پسې ګړندې راغلې ستا خبره نه منله چې امیر صاحب دا خلک نه مني اپا عصیت امر تا خلاف کو زما د حکم قال يا ابنهم ویلی موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام اې دا به زوی الله تاخذ بلی ایدی منی سزما ګیره ولا بیراسی او نه سر زما ګیره دومره وچ نیولې کېده ښه انی خشیت زو یردم خاماو ته مسله بیان کړو باقی د جهاد مسله نه جهاد امیر تی صحیح او کماوی که دا په بل څه طریقه ټیک کولای شي تعالی چل درځي او کماو سره جهاد شروع کړو نو تا براته چې بنی سرال دی را ټول تس نس کړو ډلې ډلې دی کړو انی خشیت وی قرن زویر من وی رد من تقول چې تبوی پر رخت بین بین بنی اسرائیل ډله بازی دی جوړه کړه په منځ د بنی اسرائیل کې ولم تر قولی او انتظار دیونو کو زما د خبري قال په ما خط بک یا سامیر پته ولګی د چارونه سم مسله بیان کړل دي خلکو نه منلې او خلک چې چا گمراه کړی دي نو هغه بریلی پسې ورتاو شو قال په ما خط بک ویل ورته سره ستا غټ مقصد یې سامیریا ستا مطلب سو دا دومره غټ پروګرام چې تا جوړ کړو قال نو ویل دي سامری بوسر با بوسرتو زپوشم بما لم یبصرو پاس چې نه پون پونو دی بی پای باندې فقبضتنو ومکړه قبضتن لګه شان تابعداري مینا ذر رسول د نقش قدم د پیغمبر د موسی فنبست انو بیا می پرې خودلا ای دلته قصه وی چې جبرئیل علیه السلام راغی او فرعون هغه اسنت للو نو هغه به ش- اس پر راغی او کوم ځای باندې به چې هغه خپې یې ښودې هغه به شین کېدو سامیري به خاوره راوچتوله خاوره راویستله سخي په خوله کې واچوله سخي به یې نارې کړه دا دومره قیسو ته تقدیرونو ته پکې دا نه ضرورت نشته قبض تو قبضه ته مینه سره رسول و میکړه اس لګه غوندي تابعداري د پیغمبر د موسی علی السلام په نبس تو انو بیا می پرې خو دراغه لره وکذالک دغه رنگ سورل دی نفسي خسته کړو ما ته دا کار نفس زما قال ذهب نو ویل موسی علی السلام ز پاینه لکه یقینا وی وساده پر بد ژوند د دنیا کې انت قوله چې ته ویلا میساس مرانه چې خدای دې په غضب اخته کا په داسې بیماری دې خدای اخته کا مشاربه لکه څنګه چې خدای پاک مسامر اخته کړو و ان لک موعدا یقینا استاد پر باندې اٹي ولې تاسو خپه شوي بي لن تخ امين پوي غره لن تخلفه الله هغه ذات دی لا اله چې نشته بل حاجتونو سر کوونکی الا هو مگر دغه الله دی وسعا پراخ دی کله شي نه هریو شي د علمن په اعتبار د پوی سره کذالک دغه رنګ نقص علیک بیان او تا تم من انباء ما قد سبق د خبرونو هغه نه چې مخکې تیر شوی دی او قد اتینا کا د صداقت د پیغمبر دی یقینا مونږ درکړل تا ته د خپل درونه ذکرن قران ذکر څه شی دی دومره یاد کوي الله پاک چې څه شي شي لیونی درته خلک وي دا ذکر دی من اعرض عنه چا چې مخ واړو د قران نه په نو يحمل یقینا دی په پورته کې یوم القیامت د قیامت پر ورځ وی زرن ډیر غټ د ګنا پیټه همیشه به دی پی په دې جهنم کې وسالم او ډیر بد دی پر یوم القیامت د قیامت پر حملن دا پیټه پیټي خو د ګناونو ډیر خراب خطرناک پیټي دي خدا پیټه به ډیر خطرناکي یوم ينفخ فی الصور دا کله به د پیټی دی په شا غستی پاو کې چې پوکې بوګړې چې بش پیلې کې و نو شور و نحشر المجرمین او راجم بکم مجرمان یوم اذن په دورا زرقا تیغ سترګي زرقا خړ سترګي سړی چې کله د دې نه سړی باندې باندې مری زور کې نه غدا سترګي ټیغ راوځي او چې مړ شي نو خړی واوري دغه شان وای نه جانم یتخافتون دیوبا پټي پټي خبرې کې بینم په خپل منځ کې الا بستم یو بل ته وی چې واخنه تاسو درکړه الا 10 مگر لس ورځي لکه دا هم تور لک ټیم په دنیا کې درکړه لکه لس ورځي نحنو عالم والله بمن پوي بما يقولون باج دی وی اذ يقول امثلهم کله چې وی امثلهم غره دي دنه طریقه او دین باندې یا طریقتا بلاره کې الا بستم نه تاسو وخت تیر کړی نه دی وخت تیر کړی تاسو الا یومن مگر یو ورځ ویس دا پکې اډی روخ یار دی یو ورځ تیر کړل ځکه دنیا دا عمر خو یې سم نه دی کنه ویسالونک عن الجبال تپوس کې ستانه په بار د غرونو کې خطه چې قیامت راځي او د هر څه ختم شین دا غرونه مچرته دي فقول ورته ينسبوا ربي او بشیندې دې لره رب زمانه اسبن بشیندلو سره یوم ایدین په دا ور الله تنبع الشفاعت ولې دا زموږ چې ولا شکرانی وړو دا بس نشي کولای نه کنه یوم ایدین په دا ور الله تنبع الشفاعت پیدا بنور کی سفاره ز سفاره شیانو الا من مگر پیدا بور کی هغه چاته دا هغه چا سفارس ازیر له الرحمن چې اجازه تورته کړی مې روان ذات ایوی به ذکر کړل یو نه ما دواړه ویلې ښه ورضی له قولا او الله خو کړی د دوینه الله کوم وینا خو غي د توحید يعلم ما بين ايديهم الله بوله باغ چې مخکې دي مخلوق نه دي و ما خلف ما جرست دي ولا يحيطون نشرا ګرولې د خلق به د دې الله علما الله لره به علما په اعتبار د علم خپل سره وعنت الوجوه او ذلیل به مخونه للحي القيوم غټ بخوريز خلق وجوه مخاورز لوی بدمعشان غړ غړ خلک کوبراګان دا به ذلیل للحی هغه ژوندۍ زاد القیوم ساتونکی دا وقد خاب من حمل ظلما او تاوانی دی هغه څوک چې پورته کو بار د ظلم حمله پورته کړو د په دنیا کې ظلمن پیړه د ګنا ظلمن شرک ومن يعمل من الصالحات چا چې عمل کو موافق د سنت او وی دی موحد فلا يخافون بيرګ دی ظلمن د زیاتی د ګنا نه ولا ازمن او نه کم والد ثواب نه دا نه چې د ځان کړولې وروجې نیولوا او الله ته د سلو په ځای باندې سور غړي پنځوس ور ودا بنئ او دا هم نه چې د کړي ګناه ده او د پسې د یوې په سل لیکل شوی دی د پاکستان پولیس خو نه دی او کذالک انزل الله والله دغه رنګ مونږ را لګل له قرآن د لستر کتاب عربیا واضح جبه کې دی او صرفنا فی من الوعید او بار بار بیان کړی دی مونږ په دې کې من الوعید هغه خبرې د یری چې کوم خبرونه ځان بچ کول پکار دي یره دل پکار دي لعلهم شاید داخله کې تقون ځان بچ کړي الله نه فرماینه او یحدث لهم بیا به پیدا کړي پر دا قران ذکر نصیحت وتعال الله الملك الحق نو چت اوچت دی الله چې باچا دې رښتونه ولا تعجل بالقران تلوار مکو په قران باندې دې چې په ورځ باندې بس ځان بولا کې یره نه یادېږي نو ته وای کنه درش کاله وای من قبل ان يقضى اليك مخکې دې نه چې تا ته پوره شي بیان داغي وحي بیان داغي مخکې دې نه چې پوره شي تا ته وحي وحي دا بیان داغ وقر ربي ويا رب زما زدني علم زیات کې مال علم د قران زدني علم سکول ته علم انګلیش را لا نور زیات کی خدای دې تبا کا وسره وي ولقد عهدنا الى ادم یقینا موږ لوز کړو وعده کړی و او یا عهدنا من حکم کړی موږ آدم علیه السلام ته من قبل مخکی فنسیانو یرشد آدم علیه السلام نه څه حکم ته کړو یو نه بنه خوري وره ولم نجد له او بیا نه مونږ مونږ د آدم علیه السلام د پر عزما قصو اراده د خورلو آدم علیه السلام قصو اراده نه کړو ګناه هغه چې سړی قصدن وکیږي نه لکه سړی بلاره روان دی کنه او خو یې خبره غي وخوید راوغورځېدو ټول خلک عزتمن سړي باندې سپینو کړو باندې خپه شي کنه یاره یاره سړی وغورځېد ډېر بد کار وشو او چې خټ یو یو سړی پکې منډي وي او راوغورځي خره پسې د خوشحالۍ نه د خندا نشنه شي پته ده ته ولګي وي بیا وځه نو آدم علی السلام عزم اراده نه واذ قلنا للملائکه اسجدوا کله چې ویل موږ آدم علی السلام ته سجده او پرشتو ته موږ ویل اوس جوړو سجده او کله آدم که بس ته کوی تاسو بس نه